زما عزت مند مشران او ګران ورونو او دوستان د دواړو جهانو د سردار د پیدایش د ورځو په مناسبت کې درته ما په تېره جمعه کې د حضور د سیرت بیان شروع کړ زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې زموږ پیغمبر د ټولو کائناتو سردار دی او د ټولو پیغمبرانو نه زیات خدای پاک ته نږدې دی خدای پاک پیغمبري د ده په ذات او کتابونه د ده په ښکلي کتاب ختم کړي دي آخري پیغمبر دی چې بل پیغمبر دنیا ته راتلونکي نشته او د ده کتاب آخري کتاب دی چې د دې نه پس بل اسماني کتاب راتلونکی نشته نو دا آخري پیغمبر خدای هغه سلسله د حار او د امیلونو زمونږ په پیغمبر ختم کړې ده نو خدای د ده تاریخ هم محفوظ راوستی دی او د ده کتاب یې محفوظ کړی دی قسم دی دنیا کی یو کتاب په خپل شکل کی نشته او نه په خپل جبه کی ټولی ترجمه دی او د ترجمو خو پته نه لګي چې دا صحیح ده که غلطه ده چې اصل شي نه وي ترجمه خو زموږ د قرآن شریف هم ډېرو غلطو خلکو لیکلی دی او غلطې لیکلی دی هموږ سره اصل شی محفوظ دی نو د ترجمې چې مقابله د هغه اصل سره وکړو نو پته ولګي چې دا یې خو غلطي ده او چې اصل شي نه وي نو چې څه وی نو کیدی شي چې دای پکې نو زمون قرآن شریف جبه خدای محفوظه کړی ده نو که څو غلطي کوي یا ترجمه غلطه کوي نو هغه معلومیږي چې دا غلطي ده آیات کې خدا سې نشته نورو کتابونو کې دا نشته نه عیسایانو سره خپل کتاب په خپل جبه کې شته نه يهوديانو سره هغه خپل پیغمبرانو او داغي کتابونه په خپل زمانہ کې حق او داغي انتظام هم خدای کړو خو هغه د لګي زمانه پورې پاغي پیغمبري او هغه دین او هغه احکامال یې ختمول غوستل نو انتظام هم وله د هغې مناسب شي و. زموږ کتاب چونکې تر قیامته پورې وای او هدایت هم تر قیامته پورې دی او پیغمبر هم تر قیامته پورې دی نو خدای د ده د ژوند نقشه احکامات، عقیدې او عملونه او د هغه شریعت او کتاب دا محفوظ راوستل. پرون ماله یو وفد راغله د ټول پاکستان په سطحه دا لوی لوی افسران او یو درې پکې ښځې وي او تقریبا شل هغه نو هر یو تپوسونه کو نو د دې نوې رڼا والا خلکو خو دا خیال چې دا مولیان جوړ روزګار دي او دا علم څه دپاره دی مدرسې څه یو وی سینسدان نشو لارې موټرې جوړې نه کړې نو ما وی د دنیا مختصر د قومونو جداي دې وخت کې په څه ده؟ موږ د هندوانو نه جدا یو، د عیسایانو نه جدا یو، د یهودیانو نه جدا یو، د روسیانو نه جدا یو، نو دا په څه جدا یو؟ په شکل نو شکل خو ستاسو افسرانو ټول یو شان دي ټول کوټ پتلونه غوندي او دا لکه دلته ځوړنده کړي هغه ته خو مې داسې نه وي خو په شکل ټول یو شان شوي دي حاکمان په مخ او په سر کې یو شان شوي دا دنیا کې چې قومونه جدا دي دا په نظریه او په دین جدا دي یهودیانو جدا دین دی د عیسایانو جدا دین دی د هندوانو جدا دی په ټکنالوژي کې موږ جدا نه یو په جزونو او لارو موټرو کې او په سړکونو کې او په بنگلو کې دا خو د هر چا دی نو چې په کوم شي باندې جدای راغلی د هغه دین د دې دین زده کول ضروري دی که نه دی او مسلمانی زده کول ضروری دی کنه نه او خپل پیغمبر او خپل کتاب پیژندل ضروری دی کنه نه دا چې دې ته څوک ضروری نه وای کنه نو هغه هندو مسلمان عیسائی او یهودی یو ګڼي نو به ځان ته یو وای زناور نو خدای زمون پیغمبر چونکه اخیری پیغمبر را لېږلی نو خدای د هغه د ژوند نقشه محفوظه راوستې ده چې داسې وکنه وای چې اوس بل پیغمبر ته ضرورت دی لکه په خوانو کتابونو چې نقشه نشته اصل کې نو سړی ویلی شي چې بل پیغمبر ته ضرورت زمونږ دی کې دا نشي ویلی الحمدلله زمونږ د پیغمبر نه مخکې نږدې پیغمبر عیسی علیه السلام تېر شوی دی او د عیسایانو ته موږ انګریزان وایو امریکا او برتانیا او فرانسه او څومره د خپل مذهب خیال ساتي او په مونږ یې حاوي کوي خپل وطن کې ته مذهب روک شوی دی د ناروې سفیر ما له راغی یو ځل ما ورته وی که څه عیسی کېدل غواړي نو مسلمان شي ځکه مونږ عیسی علیه السلام په هغه صفت پنو چې خدای ورکړی دی د خدای ښکلی نیازبین پیغمبر مور بیبي بی پاکه او د کتاب خاوند هغه ته خو مې دا نه وی خو پوه شو چې تاسو ورته زوی وایې د خدای او خدای سره شریک کوي او دریم خدای ورته وایه نو تاسو خو اصلي عیسایان نه یې نو ویې خندل ویې زموږ وطن کې مذهب ختم دی اټانوي فیصد خلک په ناروې کې په مذهب نه پوهېږي بس خوراک دی څښاک دی نوکری ده سهار راپاڅي او شپې له راځي دو فیصد به پیږي ای زموږ وطن کې مذهب دا دلته په موږ باندې سترګې نیغې نیغې کوي کنې خپل وطن کې هر څه ختم دي د مړ دین خو ساسر نه که دوه خبرې ورسره کې دریم جواب نه ورسي نو زموږ دین خو حق دین دی هغوی په خپله تباه دي د دین په اعتبار نه مونږه تباه کول غواړي ما ورته تېره جمعه هم ویلي وو چې انګرېز دا غواړي کافر چې څنګه زموږ د خپل دین او د خپل کتاب سره واسطه ختم شوې ده دقه شان مسلمان هم ختم شي او د جهاد او زمون سره چې دا نفرت ته من په خپل تهذیب خاوی کو نو تهذیب د غي د خزه په واسطه حاوی کی خزه خمه خلشه ده او دا جعل ده د ټولو شیطانو زموږ کله پیغمبر ویلي دي زمانه پس زما په امت کې لویه فتنه یو مال دی یو خزه ده مال به سړی خرابوي او ښځه به سړی خرابوي د ښځې ممبرانې ښځې وزیرانې ښځې په مجلسونو کې ښځې هر څه کې قسم دې د سړي ښځه خوښه ده او د ښځې سړی خوښ دی او ښځه همیشه دین ختمای وروسته افغانستان ته راغلو پینتیس لاک کمیونست پیدا که افغانستان کې او دی هم د ښځو په واسطه جینکې تیار کړې، هغوی له به یې پیسې ورکولې، تاسو هلکان هم هر څه ورسره کوئ او خپل دغه ته یې راڼوئ چې دا پکې چا راوستي دي چې جنت دی او دوزخ دی او دا پکې چا راوستي دي چې خدای او دی او رسول دی. قسم دی زموږ ډېر لیډران په پاکستان کې د دغې عقیدې خلک دی خو په خولې ویلي نه شي د یرې. ځکه د سړي ژوند چې کور کې ګورې، ښځې ته یې ګورې، لور ته یې ګورې، خبرو ته یې ګورې، عقیدې ته یې ګورې، هغه ټول هم دقه دي. دا په کې چا راوستی دی؟ نو چې هغوی دا غواړي چې مسلماني ختم کړي، خو دا شکر دی دا څوک ختمول نه شي، انشاالله. او چې کله ختم شو، بیا به قیامت راځي. د مسلمان د مخې ده ګورې دنیا آباده ده ټیک ته امتحانات پرې راځي خدای مسلمان له سزا ورکوي تکلیف ورکوي چې ته ولې داسې ته خو د قومونو د هدایت لپاره پیدا کړی خدای پاک ستا مثال خو د مخ دی په دې قشته مخ دې دا داغونه ولې دي خوله دې د نسوارو لړلې ده نو خدای پې ګرمې اوبه توی کړي چې دا مخ والا پاک نو عیسی علیه السلام نږدې پیغمبر دی زموږ د سر سره ګل دی خو چونکې خدای پاکې د لږې زمانې د پاره رالیږي هغه په خپل انجیل کې دا بیان دی چې ګورې زه ډېرې خبرې تاسو ته نشم کولی زمانه پس یو ښکلی شخصیت را روان دی فارقلیتس وی زه تاسو ته د دې وجه نه که انجیل مو کته که نه انجیل څلور قسمه دی او درې واړو تق... څلور واړو تقریبا مضمون درې خبرې دي په اختلافات دي پکې لومبی حصه کې د هغه نسب نامه ده عیسی علیه السلام څوک دی یسوع نوم دی د پلار نوم یې څه دی یوسف نجار د نیکه نوم یې څه دی هلکه ځناورو د هغه پلار کوم دی وی د مور کوی د نشي و خو لا بوتل نه و نو چې بوتل نه و کوی د نشي و خو به پلار نه شو درو به په دې مې سکه دا غي او واز دې په غر ناشته چا پیرته شاګردان ناشته یو لس کسان هغې ته پهاړي وعظ وايي. بيا درېيمه حصه کې د هغه معجزات دي او کرامتونه دي. احکامات په انجيل شريف کې نشته چې غل له دا سزا ده، ډاکو له دا سزا ده، دې فی، دې حکم کې دا قانون دی، دې کې دا قانون دی، دا هغې کې نشته. هغوی په تورات عمل کوي. تورات پنځه حصې دی. د هغې کې يو حصه تاريخونه پکې ډېر دي او يو حصه پکې د احکامو ده. خو دوی تورات منی او يهوديان عیسی علیه السلام ته علیاذ بالله دجال وای او مور بی بی ته کنزل کړ يهوديان د دین په اعتبار د عیسایانو سخت دشمنان دي په دې وخت کې په يهودو باندې یهود په امریکا حاوی دی نو د هغی ټول سیاست او دولت او کارخانه د یهودو په لاس کی دی نو ټوله امریکا شاته ولاړه د یهودو او یهود یې بلډانکس پی ساتلی دی خدای په رشتیا ویلی دی چی یهود به همیشه ذلیله وی بغیر د چا د سرپرستی نه چی بل قوم به پی سرپرستی د هغی په وجه به ټینګ وی ګنی دوی به همیشه په یره کی او په ذلت کی وی. دا قرآن شریف کې دویمه پاره کې آیات دی دا نشته چې حکومت بینې دا شته چې ذلیله وي یریږي به هر وخت به خوار و زاري بغیر د چا د مرستې نه چې په هغې به ځان ساتي په خپله به یې څه حیثیت نه او دقه شان اوسته نو عیسی علیه السلام عیسایان که تپوس دې وکړي دا بړه دین چې مناوي پچیس دسمبر چې واقعي د عیسی علیه السلام په دې کې پیدا شوی و نو په خپله عیسایان وایي زموږ په تاریخ کې د شپږو کالو فرق دی چا به وي ستمبر کې پیدا دی چا به وي فروری کې پیدا دی چا به وي جنوري کې بیا یو قوم تل د عیسایانو نو د روس طرف د یو ریاست او مشرانو نومونه یې دي، آل رومانوف، د هغوی حکومت و، هغوی به د لمر عبادت کاوه، څنډې به یې منعوله، د لمر ورځ، نو دا خو یخ ملکونه دي. که ستاسو خیال وي بایس دسمبر باندې نور راګرځي نو چې نور به راوګرځي دوی به خوشحاله شي چې اوس به د سپرلي موسم راځي اوړی به راځي ځکه هلته یخني ډیره سخته یورپي ملکونو کې هم سخته نو چې هغوی عیسایان شو ناغي ویزه مونږ هسې به هم د مخکې نه پچیس دسمبر ورځ منعوله د نور ورځ او هماغه جشن به منعوو د عیسی علیه السلام ورځ به یې کو نو دا پچیس دسمبر د آل رومانوف نه چې دی روس کې یو ریاست و د هغوی نه خوره شوې ده مخکې نو زموږ ښکلی پیغمبر خدای پاک په د هر صفت پوره والی کړی نو د هغه هر څیز یې محفوظ ساتلی قسم دی زموږ د پیغمبر د رنجو د مسواک د کمیس د څادر د پټکي د څپلۍ د پیزا د هر شي داسې حفاظت دی او تاریخ یې معلوم دی لکه روښانه نور زموږ پیغمبر چې وفات کړ پیدا کېده اگر چې هغه وخت کې د لیکلو څه دغه نو ځکه زموږ ښکلی پیغمبر چې پیغمبر شو نو ټول مکه کې یولسو کسانو له خط ورته او روبوړوکي کړي ښار هم نه دومره نو د لیکلو رواج نو او نه چاته پته لګي چي دا ماشين به په مستقبل کي داسي هستي جوړيږي دا چاته پته لګي او بيا داسي ماشوم چي پلار يې مړي يتيم يې پلار يې د پيدا کيدو نه مخکي وفات شوی دی د نوجوانۍ په عمر کي اتلسو کالو کي دی ړومبی واده دی او دی ړومبی زوی دی او نه بل اولاد شته او نه بله ښځه شته په سفر کې په مدینه منوره کې وفات شو نو مور بی بی چې پیدا کېده دی یتیم پیدا شوی دی بیا ساتنه خپل نیکه کړې ده او تره نو چې پیدا کېده دا میاشت د ربیع الاول ده او نهم تاریخ و دا بار وفات چې دا جلوس خلک وباسي دی د وفات ورځ ده ځکه تاسو وینئ که نه بار وفات خلک وایي بار وفات نو وفات یې معلوم و ځکه چې ټول امت پرې جوړ نو خلک دا پیدا کېدو د وفات کېدو ورځ کې جلوس او جشن وباسي پخوا زموږ دې صوبه سرحد کې چا به عرفات به د خیراتونو ورځ ګڼله چې حضور پاک د دنیا نه تشریف وړی دی او صحیح خبره ده او اوس د پنجاب نه دا شی راغی د ضیاء الحق په زمانه کې جلوس ملوس او چراغان او جشن دا پخوانو دې پښتنو کې نو اوس یې هغه د پیدا کېدو ورځ کړه کني بار وفات باندې د دواړو جهانو سردار د دنیا نه تشریف وړی دی پيدا شوی نه دی پيدا شوی په نهمه د ربيع الاول دی او د ګل روز و د پير د دوشنبه منډه او سار وخت کې پيدا شو سار د سبا راختې دو سره په پاغر سبا شل منټه او په سلور بجې راخته نو د حضور مبارک د پیدا کیدو ورځ معلومه د ګل ورځ میاشت معلوم ربیع الاول د ګینټو د منټونو په حساب وخت معلوم چې په هغه ورځ سبا په شل منټه او څلور بجې راخته سبا سره پیدا شوی الحمدلله کنی دا ګینټی هغه زمانه کې نه وی ګینټه تقریبا 170 سنه هجری کې د هارون رشید زمانه کې جوړه شوې وه یو د اسلام بادشاه وو دی ملتانه پورې بادشی وه شپږ نیم زره میله اوږدوالی مونږ خو د هغه وخت نه غرق شیو چې بادشاه هم ډیرې شوې دي او دا امریکی او د امریکی غلامانو ملکانو، اربابانو، خانانو دا چې چا ته کتابونه ورکړي دي سر او سر دې غدارانو مسلمان خرڅ کړی دی او هغوی راغلي دي همېشه مسلمان ته ګورې د مسلمان د لاسه تکلیف رسېدلی دی خپله مونږ کې غداران پیدا شي افغانستان کې د چا د چا وجه ورغی د شمالي اتحاد مردارو د وجه نو د غدارانو د وجه نه انګريز دلته راغلی کني د تاجرانو په شکلو ذلیلو او دا چې څومره ګټې کړې دا د مسلمانانو د ملکونو خزانه وړي دي قسم دې اورنګ اباد کې په هندوستان کې یو جومات اورنګزیب بادشاه جوړ کړو نه هغه کې یو پخوا خو بجلی نه وه یو لال و پکې ښکلی چې هغې به رڼا کوله د شپې هغه انګریزان وړی د برتانیې د ملکې په تاج کې ایښی قیمتي کتابونه قیمتي سرمایه ځکه برتانیه کې بغیر د الوګانو نه او بغیر د شکربټو نه بل څه نه کېږي دا خو اوس پکې هغوی باغونه ماغونه کرلی دي کنې د هغوی ځکه برطانیه جزیره ده سمندر په منځ کې جرمني نه چې ځې نو رودبار انګلستان د بایس میل در سمندر کې دی اخوا به برطانیه ده نو هغوی دا چې څومره مزې کړي دي زمونږ په دولت یې کړي او دې ملک ته به سونې کی چړیا د سرو چنچړه دې ته به نو د خپل غدارانو د لاسه مسلمانان بادشاهان والي شوي دي او څه د هغوی عیش پرستي او غفلت نو هغوی دا غواړي انګریزان چی د مسلمانانو رشته د خپل خدای او د رسول سره ختم شی او زموږ تهذیب او زموږ معاشره خپله کړي او دا هغوی کوي د دی حاکمانو وزیرانو د لوبغاړو د کرکټیانو فوټبالرانو په واسطه ماته یو وایی. د این جي اوز یو نماینده ښځه چې یاره دا خلک ساعت په ساعت زیاتېږي نو ما وایي ستا څه خیال دی چې ملیان خلکو ته ووایي چې کوم ته مو نږدې کېږي دا څوک ویني شي که په دې نظریې چې ریوزي کمېږي نو دا نظریه خطا ده سړي له خدای لس زامن ورکړي خو لس واړه به کار کوي او چې لس واړه ښکلي خوی خصلت والئ هغه حلاله روزي ګټي او پلار ته به ږدي او د سړي د لسو زامنو په ځای یو زوی وشو خو بدکردار چرسي پوډري سنیمایي کرکټي فټبالي نسواري هغه په پلار ګوجی لس زامن خوري چې لس کاره کوي خو د انسان له یو خله پیدا کړی دی او لاسونه یې ورله دوه پیدا کړي چې مالداري او غریبي هغه د بېدینۍ د وجې نه ده قسم دی چې دینداره خلک یې که روزي لږه یې غم ډېره ده ستا زوی چې نیکي چې پنځه روپۍ ورکړي نو هم ډېرې دي او چې زوی د بدعمله یې شل روپۍ ورکړي کالج ته روان یې مور ته وغورځوي او لاړ شي په کالج کې د واره کیفټیریا کې کینې او چیسکي یا په سګرټ وري او په بس کې به کار نه ورکي ځکه زه کالجي دا خربجیه ځکه تهذیب او دیني نیز ده نو د دغه بد عمله کې لږ شي نو څه چلو شو چې بد عمله لږ زامن دي خو نیکان دي امت ته خو د ډېرو کسانو ضرورت دی ناغي دا تحصیل خپل دا پدې ترې او چې تاسو دا دوايانو دا سونه زیات کې قسم دې دې باندې زنا زیاتېږي او دې باندې بد عمل خلک فایده لیدي نو زما غرض دا دی چې خدای زموږ پیغمبر او دین او د شریعت محفوظ ساتلی دی او تر قیامته پورې به که مسلمان ختم شو قسم دی هغه وخت کې به قیامت ته راځي ځکه زموږ ښکلی پېغمبر ویلي دي چې هغه وخت کې به قیامت راځي چې په مخ الله الله ویونکي څوک پاتې نه شي نو د خدای یادونکي ذکر کوونکي نو ذکر خو د خدای او د رسول په واسطه سړی زده کوي خو واسطه به ختم شي تعلق به ختم شي نو قیامت به راشي نو زمونږ د پیغمبر خدای تاریخ مخ ګوره د حضور سیرت بیانول هر وخت ښکلې خبره ده دا خشي دا جلوسونه دا بې فایدې خبرې دي دې کې ثواب ګڼل ګناه ده چراغان بلول څه شی نه دی ناتخوانانو باندې په جنکو ناتونه وایي یا بالغ یا نږدې وي کله کې مخ ته واواز ته ګوري هلکه دا د پیغمبر تاسو عزت کوئ که سپکه مو کړه او زه ډیر جشن منم کوم خو د حضور په یو طریقه عمل نه کوم مونږ نه کوي نو فایده سره شو زار او قربان زار او قربان یو سړي ته وې سیب زتانه قربان هغه ته وې دا لګي وبراواله نو دی ورته یو بخو نشم راغشته خو تانه قربان او دا دغه کار وکړ وی دا کار خو نشم کولی خو تا نه زار او قربان مالکه دا زار او قربان توخی که دقه شان ده ده دا چې د چا نه د دین حقیقت ترک شي او عمل کنه نه هغه په دې رسمي خبرو جلوس چراغان شریف جلوس شریف جنډې شریف اور شریف په دې سيزونو باندې خپل دین ته دی او دا ټول دروغ دی زموږ ښکلی پیغمبر او صحابه چې هغه عاشقان د رسول الله وو هغوی دا خبرې نه دې کړې نو چې هغوی نه دې کړې ته خو به دین په هغه طریقه زده کوې چې هغوی ویلي دي نو زموږ د ښکلی پیغمبر تاریخ دی محفوظ ساتلی مسلمانان څومره وو د هغوی زمانه کې نو دوې رأيې دي، يوه رأيه دا وايي چې يو لاک څوارلس زره مسلمانانو چې کوم وخت د دنيا نه حضور تشريف وړ، يوه رأيه دا ده چې يو لاک څليريست زره وو. دواړو کې جمع ممکنه ده ځکه بانډې وې، شمېره خو چا نه شوه کولی، خو د يو لاک څوارلسو زرو او د يو لاک څليريستو زرو په منځ کې مسلمانانو. خو نومونه د څومره کسانو راغلي دي؟ نومونه د یولس نیمو زرو کسانو راغلي دي زموږ په کتابونو کې بیا د هغوی نه چا دا خب... د هغوی خبرې او دین چا را رسولی دی څومره کسانو نو اوه نیمو زرو کسانو را رسولی دی د هغه د ژوند نقشه د هغه خبرې د هغه کردار د هغه ګفتار د هغه طریقه د عمل یولس نیمو زرو صحابه مونږ ته را رسولی دا شمېره او دا تفسیر د دنیا په تاریخ کې د یو پیغمبر او د یو شریعت او د یو قانون نشته. بیا د هر یو شمېره ده ترې دومره خبرې نقل کړي، ده ترې دومره نقل کړي، ده ترې دومره نقل کړي. ټولو څومره نقل کړي؟ اووه لکه او درې پنځوس زره خبرې. نو زموږ د پیغمبر د خبرو د هغوی د نقل کوونکو او د هغوی هر څه بیان محفوظ دی بلکې کله زموږ ښکلی پیغمبر د خبرې سره هغه زیاتي کیفیت ګرانو مینوالو زم د دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سټی سنټر حنیف الله این قدرت الله دکان یو سړی وي زه نوکر یم خو تنخوا مې لږه ده او پلار مې مالدار دی او په بینکونو کې لکونه روپۍ دي او د هغې باوجود ما ته وایي ما له پیسې راکوه په تنخوا کې نو که زه ورکوم نه نو ګناهګار خو به نه یم نه که ستا په یقیني چې د سره د ګزارې څه شته نو که نه ورکوې وایه بابا زما مشکلات دي په مینت او په خوشحالۍ دې ځان راضي کړم که محتاج یی پلار دی نو خو بیا خو به خامخا په ته امداد فرض دی که محتاج نی نو په څه طریقه یی خوشحاله ساتی نم پریوتل سنگ دی نم پریوتل ناپ گگ کرنا نم پریوتل دا رنگی رک چرتا اوپز زما خیال دی نور څه سحر نه دی نو جادو دی خو دا بیماري ده عرق کې فرق راشي دم هم شته تعویذ هم شته دم واچي نوم په خپله راشي د هر مرض علاج شته د کفارې مختلفې کفارې شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي دوه وخته د یو یو مسکین یا د هغې مناسب غنم غنم دوه کیلو غنم د یو مسکین په سر ګډ سړی که په یو خپو درې دېشي یا د لاټۍ په زو نو ترې دوی به شي کنه نه چې تکلیف ورته وي خیر دی په ناسته دی کوي خدای به دله د ولاړې ثواب ورکوي معذور سړی چې په ناسته مونځ کوي کنه نو خدای وله د پوره مونځ ثواب ورکوي د چا په عزت کې که سړی ودرېږي دا روا ده خو هغه ولاړه ناروا ده چې هغه ناسته ورته ورته ولاړه او که راشي سړی ودرېږي نو روا ده، خدای دې دا خواهش د چا نه نه کړي. که د ده په زړه کې دا خواهش وي چې ما ته خلک د کینې وباسي، نو دې ته تکبر وایي او د خدای متکبر سړی ډېر سخت بدي شي. یو خو به ستا د طرفه ته به عزت کوې د مشر او یو د مشر خواهش وي چې زما دې خلک عزت کوي، ستا غږ عبادت دی او د هغه غږ ګناه ده چې د خلکو نه دا امید لري چې ما ته دې کینې وباسي. چاوی د اوبو مرګ شهادت دی نو ډمان مړ شي په اوبو کې نو مرګ خو د اوبو شهادت دی یقینا کېدای شي چې خدای ورسره احسان وکړي هر سړی ګناهګار دی ګوند د ګناه نه سو په چا بد ګمان مه کوئ امید دی چې خدای وبخښي خدای دې وبخښي مسلمانان خو دي کنه چاوي یو سړی امتیاز کوله قبلې طرف ته وی مونږ منه که هغوی زما مخامخ خو قبله نشته نه قبله خو مخې ته ده که دا مونږ قبله ته مخ کوو نه پکار دا وه چې داسې نه کوله قبلې ته مخ کول دا او دسماعتي د رکوټ او د لوی وخت کې بند دي بلکې لاړم قصدن توکل قبلې طرف ته نه دي پکار سړی لاړ توکي که نه نو قصدن دې د قبلې ځکه زموږ ښکلی پیغمبر وایي د قیامت پر ورځ چې دی د قبر نه پاسي دا ټول خراش کي بیا چې چا قبلې طرف ته توکلي دا به یې په تندي پرتي نو څنګه قبیح شکل به د سړي چې په ږیره نسوار رابې وینې څومره بدي ښکاري نو چې دا خراش شي بلغمونه یې ټول په مخ پراتي دا خو به د جهان ګنده وي لکه د پشکان سوټه چې باران پې شوي قبلې طرف ته خپې غځول هسې د ادب نه خلاف دی څه حکم نشته قرآن شریف ته شاکول که د سپکاوي د پاره خو نه ده خو که روانې چېرته ځې نو خیر دی زکات چې د فصل نه دی وځي که هغه وخت کې ورکې که فقیرانو له کور کې کېدې مناسب مناسب چې څوک راځي ورکې ټیک ده خو ورکول ضروري دی په هغه وخت په یو ځل ورکول ضروري نه دی که کور ږدي فقیران نازي او غیله ورکړي چې هغوی فلانکي عالم وزیر دی د تعلیم ته ورته ووایه چې سرکاري حکم جاري کړي چې شلوار او کمیس یونیفارم کړي دا خو جاري شوی دی خو دا پرایویټ سکولونه پرې ډېر عمل نه کوي دا پرایویټ سکولونه چې کوم په هلکانو کوټ پتلون اچوي نو دا زما ډېر بد ایسي ځکه تاسو ورته ژبه ښیه دا کوټ پتلون هم ورته ولې بدل جامه هم بدله کړه دا خو مسلمانان د پښتنو غریبانان هم دي دویم دا چې د ماشوم ذهن ولې بدلاوی هغه په ذهن کې چې جامې هم دی او دلته یې لکۍ ځوړنده کړي نو د هغه ذهن ته راشي چې دا زما د عزت جامه ده او زما عزت په دې کې دی او زما مشران هغه دي چې دا کوټ پتلون اغوندي. نو دا کوټ پتلون څوک اغوندي؟ دا خو هغه سره بیزوګان اغوندي او د هغوی نقالیان. نو د هغه ذهن د کوټوالي نه خراب شي. نو کوټ پتلون وړو ته مه اغونده. ما ته قسم دی د بیزوګانو نه زیات سپک ښکاري او هغه پرایویټ سکولونه هغه هغه مشران مې د خنزیر نه زیات بد شي چې د هلکانو تهذیب ولې بدلوي انګریزي ورته ښایې صاحب ورته ښایې اردو ورته ښایه جامه هم وله بدله کړه ساده جامو کې د ګرځي نه دوی کوشش کوي چې د تهذیب د انګریزانو شي دا ورته ویلیم دی دا لیډران مخالفت کوي دا لیډران زموږ خو د خانانو زامن دي او خانان دي نه هغوی خو د انګرېز په غېږ کې لوی شوي دي نه هغوی خو دا غواړي چې زما عزت په دغه کې زه یو نواب سره ناست کوم د مردان لوی نواب دی اوس هم جمدی دی کمزوری نو صرف د انګریزي اخبارونو ورته پراتو فرانسې نه ما ته یو خبره وکړه بیا مې ورته وی ما تعالی د اردو اخبارات نه راځي وي زه د اردو په اخبار پیږم نه زه صرف په اردو کې نوم لیکل شم دی پښتون په مردان کې ما ولې مو خو چې پیدا شو کنه او لږ سره موچ نو د پادریانو غیږ ته غورځولې نو جامه هم د انګرېزانو، خوراک هم د انګرېزانو، څښاک هم د انګرېزانو، متیاز یې په انګرېزۍ کې او دستمات یې په انګرېزۍ کې. نو دا چې ستا مشر شي، هغه دا تهذیب څه کوي؟ دې ته سپک ګوري؟ نو زموږ لیډران هغه د نوابانو زامن دي او د لوی سرمایه دارانو دا لرکې مردار قسم دی په شریعت کې لوی رکاوټ زموږ دا لیډران دي او په دین کې دا خبیثان له انګریزانو نه متاثره دي څوک د نواب لور ده او څوک د نواب زوی ده او څوک د خان بابا نو د هغوی دماغ هم د هغې ګندګۍ نه ډک دی نوم به د غریب علي غریب چېرته پېژنیم نو تا په عمر کې غټه غوښه خوړلې ده او تا په عمر کې چرته په کټ کې بلاس پکړل د سوپر سیټ نه علاوه او د ډبل ډوډۍ او د نرمې نرۍ غوښې نه علاوه ته د غریب د تکلیف نه څه خبره نو دا لیډران مردار قسم دې دا زما بدي شي او د خدای لپاره مې بدي شي دا منافقان دي قوم خرڅوي او په خپل د غریب او د ډوډۍ په نوم یې قوم تباه کړ څوک د پښتون په نوم څوک د غریب په نوم هلکه پښتون ډوډۍ ده که خوراک ته څه شی ده یو سړی بار ملک ته تللی و هلته جنګ وشو او د کور خلکو ویې چې زمونږ سړی پکې مړ دی یقین یې راغی ښځې به یې دویم واده وکړ خو درې څلور کاله پس هغه سړی راغی جمدی و نو دا به څه چل کوي دا دویمه نکاح فورا ختم شو دا ښځه د ړومبي خاوند ده او که اولاد یې ددې دویم خاوند نه راوړي او به دویم خاوند سره شي خو ښځه د ړومبي سړي ده دویمه نکاح ختم شوه په خپله چا دوه رکعاتو نیت تړلی او بیا مات کړ نو چې نفل څوک مات کړي قصدا نو زموږ مذهب دا دی چې قضا به یې راوړي که چا نفلي روژه ماته کړه هم به یې قضا راوړي بغیر عذره ولې ماتې ته ټوخې کې دین پورې سړی چې دوه رکعات مونږ دا ترتیب چې دی د سورتونو دا په هر دوه رکعاتونو کې دی یا څلورو کې او کوم دې کې د رستي رکعاتونو سورتونه وي پر رستو دوه رکعاتونو کې دی مخکې وي نو خیر دی په مانځ کې په یو منځ کې به دا غي ترتیب خیال ساتي د بل لمونځ سره ترتیب ضروري نه دی که هغه وروستو رکعتونو کې مخکي سورتونه ووایي نو هم خیر دی خو په یو لمونځ کې هغه رکعتونو ترتیب به د هغې مطابق ساته چاوې د چمکني علاقو خلکو دا خیال دی که موږ په دې خپله ځمکه کې پیاز او ګنې وکرو نو موږ ته نقصان میلاویږي ځکه چمکني صاحب دا مه کاروئ دا د ځان نه خبرې دي ښه نه د چمکني صاحب اختیار دی پکې او نه د چا په وینا دا کېږي ښه ګني کاروئ ښه پیاز کاروئ ټوله ترکاري ده د قبرونو نه مه یارېږئ دا دا دا زاړه بوډاګان وای د شپې به را باندې کټ واړی او دا به وکړي لکه ځناورو هغه ځان له خپله ورځ نه شي خو کولی اختیار ټول د خدای دی د خیر او شر مالک خدای دی ښه موږ په ایمان کې وایو که نه والقدر خیره و شره من الله تعالی فیصلې د خیر او شر د ټول د خدای د طرفه دي مړي دا کار نشي کولی ټيک ده هغوی له به خدای لوې درجې ورکوي لوې عزتونه به ورکوي د هغوی د دنيا خبرو سره تعلق نشته پياز هم کري خو زکات پکې ورکوي ګني هم کري خو زکات هم ورکوي خدای فصلونو کې پام چې شریعت پابندي نه ده راوستې نو چمکني بابا به سره راوستي خپل کار به کوي چاوی جشن مناول د عین عبادت دی نه جشن عبادت نه دی د حضور سیرت ښکلی بیان کې جشن څه ته وایي که د قوالو ته وایي جلوس ته وایي چراغان ته وایي نو شریعت کې دا نشته کشف څوک مني کشف یو ځواني شی دی ګماني سړي ته په زړه کې دا راشي چې دا د دې ښځې او مېند دی خو دا هلک دی پکې باز سړي ته مېلو شي خو دا یقیني خبرې نه دي نه به پرې عقیده لري ګماني خبرې دي نو دې ته کشف وایي چې د دې ښځې خېټه کې زوی دی یا لور دی خو دا یقیني خبرې نه دي خراب دا ګماني نه به پرې یقین لري یو سړي دوه ښځې وې چا سره جګړه شوه وی که دا ما کار کړی نو په ما دې ښځه داسې نو کومه به یادوي نو د ده نیت له اعتبار دی چې کومه یادوي که دواړه یادې کړي دواړه طلاق شو که یو یادوي نو یو طلاق ده خو په یو طلاق باندې ښځه ګورې جدا کېږي نه بغیر نکاح مهر سره په موده کې عدت موده کې رجوع کولی شي درو میاشتو تقریبا کې او که درو میاشتو کې رجوع نه کړه نو ښځه جدا شو بیا به نکاح تړ سړی وي د تعلیم یا د بیمارۍ په بانه تلي امریکې او لندن ته هلته بیا کار کوي تنخواه ارامه ده که نه تنخواه ارامه نه ده خو دروغ ویل شریعت کې نه دی درو اچا سره خه نه دی نه کافر سره نه مسلمان سره چاوی کوډ شته او کنه او کوډ شته سحر سحر شته ساحران شته خو سحر کار کول کفر دی کم ساحر چې هغه سپیری د دنیا او د آخرت په لعنت مبتلا نو سحر شته زموږ په ښکلي پیغمبر یو یهودي منافق سحر کړو او داسې سحر و چې بي بي ته نه شو نږدې کېدی بدن یې یخ و نور په تعلیم په لمونځ په جهاد په دې څه اثر نه و شپږو میاشتو پورې پرې تکلیف و بیا ورته خدای ملایکې راولېږلې او ورته د ملایکو په ذریعه معلومات شو ځکه د غیب علم صرف خدای پاک سره دی نو حضور پاک به پریشان و چې خدای دا په ما څه چل شوی دی نو ملاستو یو ځل دوه ملایکې راغلې یوه یې خپو ته ودرېده او یوه یې سر ته نو د خپو واله دی سر واله ته وایي ما وجه الرجل په ده څه تکلیف دی نو دا د سر واله ورته وایي مطبوب په ده سحر شوی دی من تبه چا پې کړی وی لبید ابن اعصم پی کړی دی او د هغه لوریانو. وی کوم ځای یې کړی دی؟ وی غوټه یې جوړه کړی ده او هغه کې یې ویښته تو کړی دی او زیاروان باغ کې په یو شار کوی کې د ګټې د لاندې یې قید حضور پاک سترګې را بیداره شوې او بی بی ته وایي زه خدای راته هر څه وښودل. بیا سار لاړ هغه باغ هم وکړ او صحابي ور کوز کړ یو ګټه وه شار کوی وو. ګټې د لاندې غوټه پرته وه، څېره وې سپړدله، کوله وې کړه، بس دلته یې بدن کولو شو. هغه ځای کې اوس لوی اډه جوړه ده د مدینې منورې او یو جومات دی مسجد الصبق هغې ته وایي. دا چې کوم ځای اوس اډه ده دغه ځای کې هغه باغ و زیروان او دغه کې هغه د سیر نو سیر شته اوس هم شته په افریقا کې دی په بنګال کې دی دلته هم بعضې سایران کوي. د ساحر سزا قتل ده چی د اسلام حکومت یی کنه او ساحر ونیسی چی دا جادوګان کوي په خلقو نو د هغه نه به سر پرې کوي چې معاشره ترې پاکه شي چاوی هندو مسلمان شي خلک ورته شیخ وایي شیخ د عزت نوم دی نو شی چې د دې وجه نه وایي کنې شیخ وایي په عربۍ کې لغوي معنا ده بوډا، شیخ معنی بوډا، عالمانو ته هم وایي شیخ، مشر ته هم وایي شیخ، نو شیخ ورته هسې د دې وطن اصطلاح ده، څه ګناه نه ده که چا ورته شیخ وویل. چا وایي د مور پلار حق زیات دی که د ښځې؟ د مور پلار خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی. د مور پلار عزت، احترام، ادب کول او د هغوی خدمت کول فرض دی او د خپل ښځې حق دی هغې له مهر ورکول، ډوډۍ چای ورکول. د ښځې دا حق شته چې زه وایي تا مور پلار سره دې نه اوسېږم ما له جدا کور جوړ کړه ډېره ښه ده جدا کور به ورله جوړوي. ښځه څلورمه شپه سړي نه مطالبه هم کولی شي. نو دا موږ ښځو ته نه وایو کنه بیا د سړو د غراز ستې ښځو ته دا حق شته قسم نه ماته ټلیفونونه کیږي زموږ د معاشره کې یو دو ظلمونه زیات کی یو خود سره خلق بے انصافی کوي او تعلیم یافته پرون پر ټیلیفون راته یو ښځه ژاړي چې زما خاوند دی افسر دی په لوی بانک کې او داسې زه جدا کوټه کې پرېوتی یم ماشومانو سره هغه جدا او ژړلې ما یې زه څه وکړم نه یې پېژنم نه یې جنم نو ګورې دا تعلیم یافته ښځو سره ظلم کوي هغه جټ خو خود کوي ما ښځو سره ظلم وکړه چې یو ځل دې په نکاح کې رانه غستا ستا خپو ستا مخ ته ناسته ده او ستا په چار دیواره یو دا ده چې ستا پې د بدعملۍ شک راشي نو شریعت د هغې علاج مقرر کړی بس پرېږده اوبه ځان له بل خاوند وکړي ته ځان له بله ښځه د وژلو حق هم نشته په سواره کې ورکول هم نشته ښځه خرڅول هم نشته ښځو سره ظلم مه کوه ددې نتیجه خرابه راوځي بیا به دا ښځې دومره ازادې شي په رد عمل کې چې بیا به یې کنټرول کولی نه شي. لنډن او امریکې ته لاړ شئ ښځې د سړو د کنټرول نه بار دي. چې ښځه نوکره شوه د سړي څه پروا لري او چې ښځه په پردي دفتر کې د بل سړي سره ناست دی نو د حرام او د ګناه کې خوند یې حلالو کې نشته هغه سره بار څه کوي چې دین پکې نه د خدای ویره نی د قیامت تصور نی لیډر یې د هغه نه زیات څه نه اوري ورته وایي یاره دا د مولیانو خبرې دي نو هغې ته خوارس آزاد شو او خبا پردي سړي سره بد عملي کوي ځکه هغې کې خوند محسوسوي او خپل سره به نفرت کوي ښځې چې چا نوکراني کړي د قصه خرابه ده موږ له مسلې راځي زه توبې وباسم پښتنو کې نو ډېرې ښځې شکایت هم کوي هغوی سره ظلم کېږي او ډېرو ښځو واګې شلولي دي نو که د چا ښځه نه خوښه او نه خوښوالی د بدکردارۍ د وجې نه بس پرېږدی نور ظلم پې نشته او که هسې ورسره نفرت کوی نو دا ښځه بیا ګنهګار دی زموږ ښکلی پیغمبر وایي زما په امت کې بهترین هغه سړی دی چې د خپل ټبر سره ښه ژوند تېروي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی هغه بهترین امتی دی زما چې خپل ټبر سره ښه ژوند تېروي په خوشحالۍ په خندا وایي زما نه به زیات څوک نه نه بیبیانې دي چېرته یې کنزل نه دی کړی چېرته یو بیبي واله نه ده نو جون په ښه طریقه تېراوه او ټیک ته که دغه خبر راشي نو شریعت دا مقرر بس هغه جدا او ته جدا نور څه حق دې نشته ممکنه چې بل خاوند کې یا د هغې دپاره عبرت شي توبه وباسي او دا ګورې هر انسان کې ګناه راځي خو د خدای دربار ډېر لوی دی خدای به هغه معاف کړي مثلا دا ښځې د زیارتونو نه یریږي ډېرې او زمونږ دا زاړه شیخان کمقل ما له مسله راله دلته یو سړی دی راغی او په فوج کې دی او پښتون دی د جنوبي ازلام ما ته وایي زه کور ته ورغلم داسې ور بند و خو لږ شان ترې لرې و، چې مې وکتل نو یو رشته دار مې و، ښځه مې وه، نو ښځه مې ناسته وه، رشته دار مې داسې ناست و، نو زړه کې مې شک راغی، هغه وخت کې خو مې څه ونه ویل، خو بیا مې دې ښځې ته وویل، چې ما ته قسم وخوره تا خو ناوې زموږ خپل دی، ما هسې ناست وم خبرې مې کولې، خو بیا مې شک و. ما وی پلان کی زیارت لده بوزم د خدای نه خو نه یریږي وی قسمونه یې راته وخوړل او ما له زړه کې خندا راغله نو چې روانه مې کړه وی ښه در سره ځم نو چې لږ لار وی صرف ورسره ملاستی یم زیارت له مې وبوځه خو نور څه نه دي کړی ما ورته وې نه زیارت ته دې بوځه دا راته هغه سړی وایي اوس په خپله نو چې نیمل ته لاړو نو بیا راته وایي صرف یو ځل هم کړي دي بیا نور څه نه دي کړي خو زیارت ته مې وبوځه ما وې نه بیا راته هر څه وویل نو ښځې د زیارت نه یریږي او دا شرکي عقیده ده هلکه دا خدای ذات دی که زیارت دی زیارت تاسې وینئ او ستا خیر او شر د هغه لاس کې دی خو د دې وهم پرستو خلقو د دې زړو شیخانو قمقلو او د دې زړو پیرانو د دې زور په قبر او په زیارت ها خدای پاک ارسوینه مونږ چا په خدای پیدا کړو ټیک ته د هغه عزت او احترام دی خو هغه خدای نه دی نه تا نه خبر دی نه ستا خیر او شر د هغه په لاس کې نو ما ته هغه سړی وایي څه ورسره وکړم دې ښځې سره نو ما وایي ما نه دا غواړي چې درته ویم ویې وایي چې نه نه بس چې دې خوښه نه پرېږده هغه پېښه ممکنه چې خدای وبخښي توبه وباسي خو زه خو ورته نور څه نه شم ویلی نو ما نه د مسلې تپوس کوي په دې غرض او ما له زړه کې خندا راغله چې د دې تپوس ته څه حاجت و چې خدر ته ووې بس وې پرېږده په مخه دې ښه ما سال له به ما دلیل کې پیش کړي چې راته مولوي صاحب ویلي چې وې وجنه نه وجن نشته په اسلام کې بیمار ده اختربوا ولا تدور په پردو کې واده کوي نږدې کې مه کوي دا خو راته حدیث نه دی دجال یو مکری یهودی دی او ساحر دی سحر او جادوی زده دی او د پیغمبرانو مقابله یې کړې ده نو خدای سپېره کړی دی وی زما مور د درزی توب کار کوي او خزه ولا راځي او داسې کمیسونه په جوړي چې لستونی نه نو دا روا ده کنه نه دا ناروا ده دا خو ته ولا د بے پردګۍ جامې جوړه نو په ګناه کې ور سره شریکه مکه وې څنګه جوړوم دا تو ګوره چې رزق خدای سمره درکې وې به لستونو کمیس نه جوړو ځکه د دې استعمال ناروا ده ګورئ ښځو ته خیال کوئ ښځه معاشره خرابوي او حکومت هم دا کوشش کوي او دا لیډران هم چې دا معاشره خرابه شي سړی چې سنت شي که نه د قیامت پر ورځ به ټول ناسنته پیدا کېږي سنت به وي دا څومره ویښته چې خریلي دا به ورپوري څومره نوکونه چې اغېستي دا به ورپوري ټول اجزا به خدای جمع دي چاوی دا رشتیا چې جبرئیل علیہ السلام د مخ کول پیغمبر لرا ورته وی ته غواره که زه غواره نو جبرئیل وی سیب ته غواره به ته تاسو کو چې زه غواره ام کو دین غواره دی وی دین غواره دی دا خو د ځان نه خبرې کړې نه مې اورېدلې دي نه کتابونو خبره دا د شیخانو واعظانو خبره چاوی زمونږ امامو هغه دا نیتوب کار کړو اوس کار کوي کنه که اوس کوي نو مونږ ورپسې مه کوې وروره ځان نه بل مونږ ورپسې مکروه دی او که مخکې کړي توبه وکړي به ټیک ده که لویه ګناه سړي کړي زنا یې کړي شراب یې څښلې کفر یې کړي خو توبه وباسي مسلمان شي بیا ورپسې لمونځ کېږي او که اوس په هغه پیشه کې مبتلا یې نو ورپسې مونځ مه کوئ، مونځ ورپسې مکروه دی. بیمه پالیسي دا سودي کاروبار دی نو ځان ترې ساتئ. تعویذ کول څنګه دي؟ ښه دي؟ تعویذ یو عمل دی د دې تعلق د ثواب او عذاب سره نشته خو که شرکي کلمات یي پکې نو بیا ښه نه ده. د پیریانو نه امداد غوستلی. د شیطان نه امداد غوستلی د انسان نه امداد غوستلی یا پکې د کافرانو نمونه بعض خلک تعویز کې لیکي شداد نمرود فرعون الکه دا څه کوي څوک داسې الفاظ لیکي چې معنی نشته یا بدوح یا بدوح یا بدوح څه شی نو داسې الفاظ چې څه مطلب یې داسې الفاظ چې هغې کې ده بغیر د خدای نه د بل چا نه امداد غوښتلی نو دا ښه کار نه دی یا د شیطانانو نومونه یې پکې او که جایزې کلمې وي آیات وي حدیث وي دعا وي نو خیر دی خو ثواب نه دی پکې نه پکې ثواب شته نه عذاب شته